ایا تمه لرئ چې دا یهود به ایمان درته راوړي؟ حال دا چې په دوی کې یوه داسې ډله وه چې د الله خبرې به یې اورېدلې وي بیا به یې له پوهېدلو وروسته اړولې او دوی ښه پوهېدل او کله چې له مؤمنانو سره مخامخ شي وایي مونږ ایمان راوړی او چې یو بل سره ګوښې شي وایي آیا دوی یعنی مسلمانانو ته هغه خبرې کوي چې الله درته پرانیستې دي او تر ټولو بد هغه دی چې ژر غوسه کیږي او ژر نه رضا کیږي کله چې سړی ژر نه غوسه کیږي او راضي کیږي هم ژر نه او ژر غوسه کیږي او ژر رضا کیږي دا به سر په سر وي د دې حدیث روایت احمد کړی دی د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د غزني ولایت په مرکز کې امني قومنداني او نور ټول مهم مرکزونه فتح شوي او یوه چورلکه رانسکوره شوې د هلمند ولایت په نادعلي کې په مهم مرکز برید دوه ویشت تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل یوه شوبله ویجاړه شوې د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ په ودانۍ او پوستو بریدونو کې څوارلس تن عسکر مړه او ټپیان شول د روزګان ولایت په ترینکوټ کې د دښمن دوه مرکزونه فتحه لس مزدور اربکیان او پولیس قتل شول اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په جریان کې تېره شپه یوه بجه د غزني ولایت په مرکز له څلورو خواو څخه د اسلامي امارت مجاهدینو عملیات پیل کړل په څو ساعته جګړه کې د اسلامي امارت مجاهدین وتوانېدل چې د غزني ښاري کمربند دړې وړې کړي مجاهدین د دښمن زړه ته ورننوځي او په دښمن کې سخته ورخطایي او تېښته خپره کړي د عملیاتو په لړ کې د غزني امنیه قومنداني بالاحصار، د پي ار ټي په نامه لویه نظامي قرارګاه، د ښار شپږ سر امنیتي حوزې، د ریزریف قطعې د قومندانۍ مرکز، د چټک غبرګون د قطعې د قومندانۍ مرکز، د ښار په شاوخوا کې ټول ټال نهه ویشت امنیتي پوستې یو په بل پسې فتح شوې او د مجاهدینو تر واک لاندې راغلي. په دغو پرمختګونو کې د دښمن تر دوه سوه پورې عسکر او پولیس وژل شوي او ټپیان دي. چې په دوی کې ګڼ شمېر افسران او قومندانان هم شامل دي. لسګونه تن عسکر او پولیس ژوندي نیول شوي چې په هغوی کې هم مهم کسان شامل دي. بل پلو غرمه مهال د دښمن هغه چورلکه وویشتل شوه چې د بمبار په نیت د ښار فضا ته داخله شوه. چورلکه له ګزار سره سمه ولوېده او له سپرلۍ عملې سره د اور خوراک شوه. دوې نورې چورلکې چې هغوی هم د بمبار په نیت راغلې وې، بېرته د کابل په لور وتښتېدې او بیا نه دي لیدل شوی د جګړې په لړ کې له دښمن څخه په مراکز او پوستو کې سلګونه میله سپکه او درنه وسله مهمات نظامي وسایل او لوازم ګڼ شمېر ټانګونه او رینجر موټر نیول شوي دي د عملیاتو د اجرا لپاره مخکې له وخته لا د کابل غزني پکتیا غزني، پکتیکا غزني او زابل غزني لوی لارې په مطلق ډول تړل شوې دي او د دښمن لپاره د رسد او اکمالاتو ټولې احتمالي لارې بندې دي په دې توګه نو هغه عسکر او پولیس چې د غزني په ښار کې باقي پاتې په واقعیت کې تر کلکې محاصرې لاندې ساه اخلي په یو بل پرمختګ کې د خوږیاڼو ولسوالۍ په طرف په قبغ دره کې ټولې امنیتي پوستې او یوه قرارګاه په خپله د دښمن عسکرو تخلیه کړل او عسکر ځینې وتښتېدل همدا ډول د خوږیاڼو او نورو څو ولسوالیو په طرف د غځېدلو لارو امنیتي پوستو هم سقوط وکړ عسکر یې څه ونیول شول او څه نور وتښتېدل په یادو نښتو کې تر ماښام پورې شپږ تنه مجاهدین شهیدان شوي اته تنه نور ټپیان دي نور لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی په دې اړه چې د دښمن ویندویانو او نظامي افسرانو کوم څه ویلي او مجاهدینو ته یې د زیاتو تلفاتو ادعاوې کړي یا یې د خپل بیرته پرمختګ لاپې شاپې وهلې هیڅ حقیقت نه لري. امریکایي الوتکو څو ځله د غزني په ښار باندې پروازونه کړي خو تر اوسه یې الحمدلله نه کوم هدف پیدا کړی او نه یې چاته زیان اړولی دی. د دښمن په ثقیله بریدونو کې چې د هوایي میدان او یونټ لخوا ترسره کیږي یو شمیر کورونه لګیدلي او یو تعداد ملکي خلک تلپ شوي دي. د دښمن یو شمېر عسکر د ولایت په مقام کې محاصره دي، د امنیه قومندان په ګډون یو شمېر نور کسان یې د هوایي میدان په طرف تښتېدلي، یو شمېر عسکرو د یونټ په نامه قرارګاه ته ځانونه رسولي دي. یاد وضعیت له پرون سهار تر تېر ماښام پورې د غزني ښار د جګړې عمومي انځور و، له دې پرته چې دښمن کوم ډول تصویر ورکوي او ناسم راپورونه خپروي هغه صرف پروپاګند او له خپلو شکستونو څخه د ذهنیت اړولو ناکامه هڅه ده د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه لس بجې د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اړوند د زرغون کلي او خلقي چراهي په سیمو کې د مزدوري اردو او پولیسو په ګډ مهم مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې دوه ویشت تنه مزدور عسکر او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د دښمن یوه شوبله په بشپړه توګه ویجاړه شوه د یادونې وړ ده چې د نادعلي ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ هم د مجاهدینو له لوري جګړه روانه ده چې دښمن ته پکې تلفات اوښتي مجاهدینو ته لله الحمد تر دې مهاله هیڅ زیان نه دی اوښتی همداراز د یاد ولایت ناوې ولسوالۍ اړوند د تریخ زابر په سیمه کې پرون سهار اته نیمې بجې د مزدوري اردو په رینجر موټر د خرڅ کړای شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه د چاودنې په پایله کې موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او د ټولۍ د قومندان په شمول دوه تنه نور ژوبل شول همداراز د ګریشک ولسوالۍ اړوند د حاجي عبدالعزیز د پمپ په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک پرون سهار او نیمې بجې د مزدور عسکرو په پلې ګزمه د تکتیکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د پکتیا ولایت احمد خېلو ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د ترکني او سکندرخېلو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ عملیات ترسره کړل د معلوماتو په اساس د نښتو او بریدونو په لړ کې شپږ تن عسکر ووژل شول، اته تنه نور ټپیان شول. همداراز یو میل پیکا ماشیندار، دوه میله کلاشینکوپونه او ډېر اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په نښتو کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید او دوه تنه نور ټپیان شول. پاتې یې په تېښته ولاړل. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د محمد نبي خان اډې او نوي ښارګوټي په سیمو کې یرغلګرو د خپلو مزدور کمانډویانو په ملتیا چاپه ووهله. د چاپې په مهال ګډ دښمن پنځه ویشت دوکانونه په بشپړه توګه چور او دوه دېرش زره لیټره تیل او تر دېرش زیات موټر او نور وسایط یې سوځولي. همداراز د محمد نبي خان په اډه کې دښمن شاوخوا دوه سوه پنځوس مسافرین لوټ کړي چې په جمله کې مولادا د اکا څخه پنځه اویا لکه روپۍ هم وړې دي چې د راروان لوی اختر لپاره یې پسونه اخیستل او بیا یې کندهار ته د ګټې لپاره وړل. همداراز د دراود ولسوالۍ اړوند د زرتالي په سیمه کې پرون سهار لس بجې په مزدور ظالم قومندان صادق یتیم په داسې مهال چې له سیمې نه پلی د تېرېدو په حال کې و د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله د قومندان په شمول پنځه تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د هرات ولایت د اوبۍ ولسوالۍ اړوند د داو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت اته تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز په پوسته کې له دښمن څخه یو پیکا ماشیندار یو راکټ اووه کلاشینکوپونه چانټي او نور مهمات ونیول شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ اړوند خیرمني سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د خبر په اساس په دغه برید کې د قومندان په شمول پنځه تنه پولیس ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان دي. دغه راز یوه قبضه راکټ، یو میل پیکا ماشیندار، پنځه میله کلاشینکوپونه او یو شمېر مهمات هم د مجاهدینو لاسته ورغلل د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ اړوند د بازارقلعه په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د ماسپښین تر دوو بجو پورې دوام وکړ. د برید په پایله کې درې ټنګونه د راکټونو او خړکړای شویو ماینونو په مټ ویجاړ، درې تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او پنځه تنه نور ژوبل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د پیروزو په سیمه کې بیګا شپه یوه نیمه بجه په هغه مزدور عسکرو وسلوال بریدونه ترسره شول چې سیمې ته د نویو پوستو جوړولو لپاره راغلي وو بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر څلورو بجو پورې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې د دښمن درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او اته تنه نور ژوبل پاتې یې په تېښته ولاړل. په پېښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی. همداراز پرون سهار نه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د چپ قول په سیمه کې د مزدور دښمن یو ټانګ د خرکلای شوي مین په مټ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د یو بل خبر له مخې پرون ماسپښین هم په سیمه کې د دښمن یو ټانګ د جګړې په مهال د راکټو په مټ ویجاړ او پکې سپاره عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. همداراز د ابو کمري ولسوالۍ اړوند د کوچه په سیمه کې پرون مازیګر شپږ بجې څلور تن عسکر د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول نوموړو له ځان سره څلور کلاشینکوپونه او یو بم افغان هم تر مجاهدینو پورې را رسولی د بلخ ولایت نهر شاهي ولسوالۍ اړوند شهرک ترکمني سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د لیزر په مټ برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې درې تنه پولیس ووژل شول یو بل ژوبل دی دغه راز پرون مازیګر شپږ بجې د یاد ولایت چربولک ولسوالۍ مربوط د یاسي ازبکي سیمه کې په تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري برید وشو د معلوماتو په اساس په دغه برید کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ یو پولیس ووژل شو درې تنه نور ټپیان شول د زابل ولایت د شاجو ولسوالۍ اړوند د مسازو د غونډۍ پوستې ته د دښمن کومکي کاروان را روان و چې لومړی یې په یوه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه او بیا ورباندې وسلوال برید ترسره شو د چاودنې له امله د مزدور دښمن شوبله ویجاړه شوه او د برید په پایله کې دښمن په تیښته مجبور کړای شو عیني شهیدان وایي په برید او چاودنه کې درې تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور ژوبل شوي دي د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اړوند د توغړي په سیمه کې بیګه شپه د مزدور دښمن په قرارګاه د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول همداراز د خاکریز ولسوالۍ اړوند د اروغ په سیمه کې د مزدور دښمن د اکمالاتي کاروان په دوو شوبلو د خښ کړای شویو ماینونو په مټ یو په بل پسې چاودنې ترسره شوې د چاودنو له امله دواړې شوبلې ویجاړې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د لغمان ولایت مرکز اړوند سیمه کې دوه تنه پولیس چې دوه میله کلاشینکوپونه او چانټې ورسره وي د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي یاد پولیس د حقایقو په درکولو او د دعوت ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغېړن سب څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول او وروستی خبر دا چې د فراه ولایت د مرکز فراه ښار اړوند هوایي اډه باندې چې د یرغلګرو مهم پټنځای او ځاله ده د اسلامي امارت مجاهدینو څلور توغندي وتغول توغندي ټول په اډه کې دننه په نشه شویو هدفونو لګېدلي چې له امله یې دښمن ته دروند زیان اوښتی دښمن سیمې ته نږدې څوک نه پرېږدي او دا اډې پر شاوخوا د دښمن الوتکې ګړندۍ ګزمې کوي د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو ای سرباز اردو برگرد و بیا و خود را از هلاکت نجات بده تا به در خدمت کفار و غلامان آنها دا خود خدای د مرستو زور دی چې غرور ونه کړي دا خود خدای د مرستو زور دی شیطان قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د وی سیاسي تبصره اوریدلو تر راګرځوو د ډیلی میل بریتانوي ورځپاڼې خبره ده چې وایي امریکایي چارواکي ویره لري چې هسې نه له طالبانو سره تر مذاکراتي توافق وړاندې ټرمپ له افغانستانه خپل ټول پوځونه وباسي ځکه چې ټرمپ نور د افغان جګړې له لاسه مکمل بې حوصلې شوی غواړي چې ژر تر ژره ځان ترې خلاص کړي د غربي رسنیو د نن سبا دا ډول څرګندونې او د شکست اعترافات ښکاره ثبوت دی چې د هغوی د ظلم په وړاندې الله تعالی د افغانانو د مظلومیت فریاد اورېدلی. د الله تعالی وعده هیڅکله دروغ کېدلی نشي، هرو مرو پوره کېدونکې ده. له هغه چا سره به مرسته کوي چې د الله عز وجل پر دین یې غیرت کړی او د خپل مسلم حق دفاع یې کړې. مجاهدین پوره باوري دي چې روان دوه زره اتلسم میلادي کال به د افغانانو د سترې بریا او د متجاوز دښمن د ذلت او شکست کال وي ډیر امیدونه شته چې د الهي نصرت د راتللو زیاتره اسباب اوس مهیا دي که یو ځل دې ته وکتل شي چې د نړۍ پر مخ تر ټولو مظلوم ترین ولس افغان مجاهد ولس دی چې یوویشتمه پیړۍ یې د متجاوز او ظالم دښمن له لاسه په ویر او غم پیل شوې او بل خوا د امریکا په مشرۍ د ناټو په نوم ګڼ پوځیز تیری کوونکي ځواک ته وکتل شي چې پر افغانستان یې پرته له کوم مجوزه په ډیر غرور سره تیری وکړ پوره اوولس کاله یې له ځمکې او هوا دواړو نه ورباندې سور اور بل کړ، له هیڅ ډول وحشت نه یې ډډه ونه کړه، د ټولې یا اکثره کفري نړۍ هر اړخیز ملاتړ یې له ځان سره کړ، په ټول پوځي، سیاسي، مالي او میډیایي قوت سره یې پر افغانستان هجوم راوړ، هر چا دا وګڼله چې افغانستان به نور د ځمکې پر مخ یو بل اندلس او غرناطه وي. چې اسلامي هویت او تشخص به یې راتلونکي نسلونه تنها په تاریخي پاڼو کې لوستلای شي حقیقت هم همدا و چې باید داسې شوي وای خو د الله تعالی فیصلې بل ډول وي افغان مجاهد ولس له هر ډول دنیاوي اسبابو څخه محروم تنها د الله تعالی په نصرت د خپل سر مال ناموس دین او عزت د ساتلو په غرض د ځواکمن دشمن مقابلې ته په خالي لاس راودانګل که څه هم زیات خوږ او دردونه یې وزغمل او لا یې زغمي ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بین الناس خو کافر دشمن یې هم په خپل ځان پورې حیران کړ هغه جنگ چې په دوو میاشتو کې یې دوی د ګټلو هوډ درلود هغه یې په اوولس کاله کې هم مهار نه کړای شو مهار څه چې اوس له سوپر پاور نه لاره هم ورکه ده دا هر څه د الهي نصرت یوه څرګنده بیلګه ده چې له هرې نګاه بې دفاع خلک د نړۍ د ځواکمن قوت په وړاندې پوره اوولس کاله داسې مقاومت کوي چې هیڅ ډول تزلزل یې په عقیده هوډ او تګلاره کې محسوس نشي د هرې شیبې په تیریدلو سره یې پر الله تعالی او د هغه پر نصرت نور هم باور پخیږي نو هیڅ شک نشته چې د الله تعالی وعده هیڅ کله دروغ کېدلای نشي هرو مرو پوره کېدونکې ده له هغه چا سره به مرسته کوي چې د الله تعالی پر دین یې غیرت کړی او د خپل مسلم حق دفاع یې کړې او هغه څوک به هرومرو ذلیل کوي چې ظلم